توفیق او تثبت مضبوط سوره فتح کې ایږي او مقصد تر رسون کی سوره اعراف او داغي 86 نمبر آیات شپږ اتیا اصطلاحا معنوی لار مراد ده عمل دیو کو حق ده به ورسای سیدومی محدود په حدود شرعیه سره او دا صفت ته استقامت د صراط 33 پیری سویون دو پیری د شرع لار نیغه دا محدود د په حدود شرعیه او سره مقدار معلوم طریقه معلومه کیفیت معلوم کلک کې من پلار سما د استقامت معنا غرواله د دې اسباب د استقامت لزوم د منهج قویه مولا علی قاری مرقات کې لیکي چې استقامت شرعي امتصال کل مامور و اجتناب کل محظور او دا استقامت چې ده دا فرض دی ښه فریضتن من فرائض الله مأمور به فاستقم کما امرتا قران کریم کې د دې حکم چې شوی دی نو عموما خصوصا دواړه شوی دی خصوصا نبی علیہ السلام تا سورت هود او داغی یو سل دولسم ایک سو بارہ فس کما امرت ومن تاب معك د مامور بهینا زره بروانه وړي فاستقم همیشه پیوسا عموما امت نبی علیہ السلام تا حوامی مکی رازی مخکې انبیاء علیهم السلام تا سوره یونس نواسی نمبر آیات قال قد جیبت دعوتکما قبلهم ستاسو سوال فاستقیما کلک شی پخپل طریقه شان د نبی علیه السلام اوچت او د مأمور به نه زره بروانه وړي استقامت فرض نو بقره کې دا ذکر کزه کدا دیباچه دا او اصل د قران کریم دی د الله نه دا سوال وکړه چې ما په دین کلک کی حسن بصری رحمه الله با په تفسیر د استقامت کې وی چې اللهم انت دغه حمیم سجده دله غوندې وګو قتلې او پاغي کې دیرشم ان الذين قالوا ربنا الله اته بشارات دي مخکې مخالفین د قران ذکر نو اوس منن کې د قران یقینا هغه کسان چې وی رب زمنګ الله دې او بیا پاخ شوی دی پدې قائمو وخت نشتا فرصت ورنه سړی ساده ترجمه د محاوري ولي کی نو یو راضی به پدوی بنی فرشتي تتنزل علیهم الملائکه تو بهترین میزبان د بهتر میما د استقامت اته بشارات حمیم سجدی تفصیلا دا ذکر کړخه او دا ستاد جمعی خطبه شو ثم استقامو کلک او پاخه ولاړ دي په قرآن پاخه شوي دي ثم استقامو پوخ پاتې کېدل ثم استقامو دویم برکات دنیوی سورت جن کې د استقامت علماء ډیر فضایل ذکر کړی دي مرقات ذکر صفه 85 کې چې الاستقامت خیر من الف کرامتن استقامت دی نه و سعی بی فیدی ده شر د فقه اکبر صفحه 96 کې کن طالبا للاستقامه دین کې استقامت الله نه وړه لا للکرامه طلب د کرامت مکوا ولایت د دی بنا پک استقامت تا اصل استقامت د ولی استقامت ته علامه روسی سوره یونس کی ذکر کوي چې لا یشترط فی الولی صدور الکرامه بلکې یکفیه الاستقامت کرامتن اهل علم وی چې کرامت حیز الرجال دی حیز په وخت کې زنانه ځان با پرده ساتي پټ ساتي نو کرامت دا بنخ کارا کوي چې ر بیګا د شپې پاسېدلې و ما او جو سترګو لنی جړا راغله او دا تڼاکو غني دوکه شو نو دی به په غم مري ښا اسباب استقامت چې دا په څه حاصلېږي شرکیات بدعات شبهات وما الى ذالک تر مرګ پورې بزان د دین ساتي مصداقات د صراط مستقیم نی غلار ستوي توحید فی العبادت کتاب الله لار د پیغمبر مفسرینو د صراط مستقیم قسمه قسم معنی کړی دي سلورم معنا تابیداری کول د رسول رجای دریو خبرو تدا کتاب الله اسلام هو النبي واصحابه مدارج السالکین لیکي چې صراط مستقیم طریقه د اصحابو او داغو د اتباعو طریقه دا اهل الغضب والظلال دا در وافظو طریقه دا د دیو جنا ابن قیم خپل تفسیر کې لیکي چې سورته بقره دری خلق ذکر کړو منعم علیهم حق او پیجن دو روان شو هم اهل الصراط المستقیم الذين عرفوا الحق واتبعوه مغضوب علیهم حق او پیجند زیدیان رفضوه ظالون بیلاری فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا فعل الخيرات وتركوا المنكرات حقیق شریعت جدا چیز دی نو موږ چې ټنګ ټکور کو دا طریقت ته مداری السالکین صفحه 142 جلد دریم پیرانو ها طریقت شریعت نو ویسا سیاسیانو